ما استونه فبه ولم يعلم ليدل على ان الله تعالى اصل کې مولانا دلته کې د دوه خبرې فرمایي علامه موصوف دلته دوه خبرې فرمایي یو خبره دا فرمایي چې تاسو دې کوي کنه دا مخ کې چې کم زینه ذکر شو کنه وړاندې نه چې کم ذکر شو نو پاغه ټول زینو کې هغه نسبت د خلکو ته کېده په ټولو ځایونو کې څه کېدل نسبت د خلکو ته کېده امخ کې ځایونو کې نسبت چاته کېده الا انهم ها هم المفسدون الا انهم هم ال... هم الصفها وغيرها وغيرها د څه کېده کنه کېده مولانا نو په کار دار چې دلته د څه ذکر شوی وای کنه انهم هم الذين استعذوا بهم دا خلک چې په دې پورې بټو کیوشي دا خلک دي چې په دې خلکو پورې بسو شي نو هغه مخکې ټول ټول د دې خلکو ذکر وکنه هم الصفها هو الا انهم هم المفسدون نو په کار دار چې دلته کوم داسې ذکر شوی چې دا هغه خلک دي چې دا انهم هم الذين دا خلق تی چې په دې پوری بسو کړل شي خندا وکړي شي نو د څه پکارو کنه ولی الله جل جلاله دا چې ذکر کړل کدا کلام او که استیناف یعنی ابتدا په لفظ الله سره شي و انما واستونف به واستونف به یعنی ابتدا په چا باندې کړی شوی دا په دې لفظ الله واستونف یعنی ابتدی به یعنی په لفظ الله نو د سی ویلې شي دی وره الله یستهزئ بهم الله یستهزئ دا ولی دویمه دارا کنه چې پکار دار چې د دې جملې په ماقبل جملې باندې عطف شوی د قبيله د عطف القصه على القصه د دې جملې په ماقبل جملې باندې څه شوی وي د عطف القصه على القصه نو عطف ولې و نشو نو دا څو خبرې شوې دوا نو ډېر دې دواړو خبرو څه شي کوي جواب کوي دا ولې خبرې و انما واستونه فابتدا وکړ شو په لفظ الله یو دویم دا چې عطف د دې و نشو عطف د دې ليدل دا لوک نشر مرتب دی استناء په لفظ الله ولې وشو چې دلالت کوي چې الله تعالی با د د دې هغه بدله دی ته الله ورکي او حاجت مؤمنانو ته نشته ايو عارضو هم چې د دې سره څه یو کی معارضه الله ټکه ځکه ذکر شو چې اشاره شې د خبره ته چې مسلمانانو ته هیڅ ضرورت نشته هیڅ حاجت وته نشته چې د دې خلکو بدلی ورکي د دې بل د دې خلکو بدله څوک ور کوي الله یستهزئ الله یستهزئ نو ځکه دا اغاز د چا نه شو د لفظ الله نه شو دا یو سوال ختم شو هغه دویم سو چې اته پاله ونه شو پکار را چې عطف القصال السبب دی وی اته پونه شو ځکه وان استهزاء هم د دې استهزاء لا يعوبه به في مقابله ما يفعل الله ما يفعل الله بهم ادبی دا استهزاء نه ده د دې پروا نشي کېدلې د وجه د به یعنی بحقارته د وجه د حقارت ته دینه په مقابله د هغه کې ها چې الله تعالی ور سره څوکړه ما يفعل الله غ چوکړه سره الله بهم د دې سره دا په ما قبل تفذ کنه ک ځان مستعرف کلام ذکر شو د ځان له استیناف مقصد داره د ځان له استیناف مقصد داره چې دې چې کوم ټوکی کړل دي دا غ ټوکو څه اهمیت پاتې نه دی دې چې کوم ټوکی کړل نو دا غ ټوکو څه اهمیت څه حیثیت نه دی پاتې ولی ځکه نه دی پاتې چې الله تعالی هغه بدله ورکړل کنه الله تعالی څه ورکړی دا هغه بدله الله جل جلاله په خپل ورکړه نو چې ورکړه نو پوه شو کنه نو د دې دغه ټوکو مسخرو دا غي حیثیت او حقیقت پاتې ولم ولعله لم يقل الله مستهزئ مولانا دا یو بل مسله ده ګوره که تاسو فکر قالو انما نحن مستهزئون الله مستهزئون که یستهزئون نو مستهزئون ولې ذکر نشو فکر خدا چې ال تک دی انما نحن مستهزئون نو په کار دار چې دغه په جواب کې الله یستهزئ ټکه ویل شي یا الله مستهزئ ټکه ویل شي یعنی دا مبتدا او خبره دواړه اسمیه وي دا دلته فعلیه ول ذکر شو الله یستهزئ پوښ جواب دا فعل دلالت کوي په تجدد په حدوث باندې دا فعل په چا باندې دلالت کوي انهم یفتنون فی کل عام مره او مرتين مره او یعنی چې نوې نوې تکلیفونه راځي کنه نو سړی هغه راتلونکي سره مانوس شي نه نو هغه ته ډیر ګران پیلېږي نو بیا چې لږ مانوس کېږي نو هغه سره خو مانوس کېږي خو نوې بل لا شي سړی اول لاس ماتي کنه نو هغه جاوي نو بیا سره لږ عادت شي کنه نو هغه یو لاس باندې سملی په بل نه نو کړه شي خپای ماته شي نو بیا هغه برداشت کوي پوه شو کنه نو ځکه د یستهزئو په ځای کم ټکی وویل شو مستهزئ ولعله لم يقل الله مستهزئ بهم ليطابق چې مطابق شوی د دې د قول سره د دې د قول سره د دې قول سو اسمیه چې دا اسمیه ذکر شوی و دې کې ایما او اشاره ده چې بان الاستهزاء دا استهزاء پیدا کیږي حالا فحالا ويتجدد ادي کې تجدد راځي حينن فحينن یا مهون او الله تعالی اغا ويمدهم یعنی الله قوت ور کوي دیتا په سرکشي دی دی کی یا مهون پریشانا دی پریشان دی او دی پریشانه کې مزید مزید سرکشي کې پریشانه سرکشي کې مزید رس پر رس باندې څه شي کیږي زیاده من مد الجيش علامه موصوف په دلته کې یو سو بحثونه چیړي یو بحث بدا چیړي چې مد د سمانا ده دویم بحث بدای چې فی طغیانهم یعمهون خو پته لګي چې د مد د نسبت الله ته کی ويمدهم الله نو دا نسبت الله ته کیږي د قبایح دا مد هم فی مد د دې په طغیان کې خو قبح ده کنه نو نسبت د قبح الله ته وشو نو معتزله به د دینه جوابونه کوي او د اهل سنت والجماعت ته ضرورت د جوابونو نشته خوایي به چې کې جوابونه دا من مد الجيش دا د مد الجيش نه دی وام اذا زاده وقواه مد الجيش کم وخت کې ویل کی کله چې س نو کومک ورسیږي یا نور افراد ورسیږي او هغه جيش ور سره شي شي قوي شي او مضبوط شي نو دا ویل کیږي او ومنه د دینه د مرت السراج والارض وې سراج دیوا او د زمکه می هغه قوت ته ورسوله دا کله چې کله تاسو چې د دې استصلاحو کې په زیت او په سماج باندې یعنی په دیوا کې څه شی واچای تیل نو طاقت کې دې کړه او په ځمکه کې څه شی واچای سره سره پیژنې سونا یوریا ایا غانا نور کلو کې خلک چې پکې څه شی چي کنه غا دا ایت څه شی وای ډیران چې پکې یا چي نو دین دې چې ومنه د دین دې مات تو سراج ها والارض دا په هغه صورت کې وای چې کله د دې دواړو خلک څه شو کې استثنا په زید دا په سراج کې او سماد سماد په چا کې په ځمکه کې لا من المد فی العمر دا د مد فی العمر نه نه دی یو معنا دا را وای مدهم دی وګدکای په خپل سرکشانو سرکشي کې ولو مهلت ور کوي نو دا د هغه مد نه نه دی د طول فی العمر نه دا ردی نه دی من من المد فی العمر دا غی نه نه دی دا غی نه ځکه نه دی فإنه یعد باللام داغه تعدا 50 سره کیږي کنه هغه خو په لام سره متعدی کی کام لا له اے ام لا له مهلت نو تاور کنه 50 سره متعدی کیږي کنه په لام سره ا 50 سره متعدی کیږي یاره تاسو په ونه شو پوه شوې کنه یعنی کدا د مت په عمر نه وي ما چې مخکې ترجمه هم کوله که تاسو فکر ما غاوله ترجمه وکړه ما د سیو نه وي چې وایا مد د هم دی برا کاږي او ډیر و عمر وول ورکی په سر کشه کې ما د سینې دی ویلي ځکه چې هغه چې دا غینه شي کنه نو دا هغه بیا متعدی کیږي 50 سره کنه او دلته متعدی شری وایا مد د هم فی طغیانهم کې په لام متعدی شری کې به ذات نو پتاو لګیدل هغه خلک د ام لا له مهلت الته کې سله کې لام راغله نو د مد په سله کې چې لام راشي نو په معنا د وګدوالي سره وګدوالي سره پوه شئ کنه دا د هغې نه نه دی دښه سوال لا باندې وکړه وای کې دې شي کنه چې دا به باب الحذف والاسال کنه دا به د باب ال باب الحذف والاسال دا مطلب چې او فعل متعدی کیږي په حرف جر سره حرف جر تکټ کې او ډایرکټ کیږي کې متعدی کی نو یمد دا لهم واصل کې خدا الله هم څه شو کټ او د هم ته متعدی به ذات شو وای دې ته ضرورت څه دی وای دې ته ها اې دې تکلف ته څه ضرورت ته تکلف خلک هغه دی کې چې باعث سره تکلف موجودي دلته کې باعث په تکلف موجود نه لري تکلف کایت تل اخر باعث په تکلف نه دی موجود نو دا تکلف سم دي چې پوه نشو نو دا راولې معنا ده کبه دوی معنا ده پاوله معنا دویمه قرینه ګوره دلالت پر باندې کوي قرات ابن کثیر ابن کثیر ابن کثیر څنګه ویلی ها څنګه یمد به لکه نه نه نه ويمد ده کنه ويمدهم شابس ويمدهم یعنی د باب افعال نه ذکر کړل ته چاره ذکر کړل او چې د باب افعال نشي نو بیا په اوله معنی چې د باب افعال نشي نو بیا په کومه معنا یې نو دینم پته ولګېدل چې دلته کې اوله معنا مراد ده کده ما اول والمعتزله تو معتزله هر کله چې متعذر شو په دې باندې اجرا د کلام په ظاهر مولانا د معتزله او د فکر دی چې وجوب د اصلح دی په الله یعنی د اصلح للعباد نه کم چې د عباد په حق کې کما خبره څه شي وی اصلح دا په الله تعالی باندې واجب ده چې دې ته وي ورکړي څنګه اصلح للعباد په الله تعالی باندې څه شي دی وای نو په دې باندې اوس خبره سخته شو خبره دار چې الله تعالی دا مت چا کړل دا دا قوت د دې په دې له دا قوت چې ورکړل په طغیان کې دا کار چا کړل الله نو چې الله کړل نو دا قوت په طغیان کې خو قبح ده نو د دې نسبت الله تعالی ته ولې شو د دې نسبت الله تعالی ته نو دیو شروع شي تقریبا 100 تعویلات کوي به سره او به خپو هغه تعدیلات شروع کړل او الحمدلله زمنګ باندې دا اعتراض نه واردېږي من اصلح للعباد په الله تعالی باندې واجب نه وایو من یو اصلح للعباد په الله واجب وې اصلح للعباد نو بیا به خو یو کافر به فقیر نه پیدا کوله کافر به سره پیدا کوله ځکه دنیا کې تباہ دی اول ته کې تباہ دی بلکې دا کافر به سره پیدا کوله نه ځکه دغه کې خو نقصان دی اصلح د دل لپاره دا و چې دی ها او چې اصلح له عبادت په الله واجب ګر بیا دعا ولیکه یا الله ما وبخي یا الله د سکی یا الله مالا بشیرا کې یا صدر فی سړی وای کنه دا والے وای دې وینا ته بیا ضرورت نه ځکه چې تا کم اصلح دی کنه هغه سم واجب نه دا دعاګانې سره کوي او بل دا چې په الله دی واجب کنه الله دې مکلف کنه چې په الله وجوب راغی خو الله تعالی دې څه شي کنه مکلف نو الله مکلف ته که مکلف ته خو بل ته تکلیف ورکړي په خپل مکلف نه دی نو موږ وایو وجوب په الله تعالی باندې نشته ورې دی په الله تعالی باندې اصلاح للعباد څه دی تاسو په دې باندې اجرا د کلام په ظاهري نو قالو دی وای هر کله چې منع کړ دی الله تعالی هر کله چې منع کړ دین الله تعالی التفا التاف خپل اغه چې امنه هو چې الله به ورکو مؤمنانو ته او دی و شرمول په سبب د چا باندې او په کفر باندې سې وکړو اصرار دې خلکو کو ان کړه چې دا خلک سو کافران او په کفر باندې سکاو اصرار نو الله تعالی خپل غ مهرباني د دینه منع کړه لکه څنګه چې مهرباني پچا کړل په مؤمنانو هغه مهرباني تن الله تعالی څه شي کړه نو دا مهرباني چې تن منع کړه نو دا ولې منع کړه چې دی کافرانو کنه دی اصرار په کفر کاو کنه نو الله تعالی دې مهرباني منع کړه کما مهرباني چې د مؤمنانو سره بکوله د توفیق او د انشراح صدری هغه ته نه منع کړه د دغه معنی نه تعبیر شو په وای احمد دوهم سره دغه معنی نه تعبیر شو په چا باندې نو الله تعالی ته منع کړه کته الله تعالی ته ولی منع کړه نو موږ الله تعالی ته ځکه معنا ولې ته معنا کړو به سبب کفر هم په سبب د کفر د دی او د دی او د دی او د دی نو بهر حال دل دا مجاز دا چې شعر حقیقت نه لري دا نسبت چې الله ته شعر دا نسبت چې شعر شوم مجاز قالو دی ور کله چې من کړ د دین الله تعالی التاف نام خپل الله تیغه چغه وای یمنحوها چې الله تعالی به ورکول چاته مؤمنانو ته الله تعالی دې سکو شرمول په سبب د کفر د دي او د اصرار د دي او په سبب د صد د دې د طریقې رچا ها او د بندولو د دې طریقې د توفیق لره علی انفسهم په نفسونو خپلو په خپلو نفسونو طریقه را توفیق هم بند کړه نو فتزایدت زیات شو په سبب د دې د دې پزړونو کې راین او ظلمت رین ها تورواله او ظلمت کته زائد قلوب المؤمنین لکه تزایدا یعنی کته زائد منصوب علی نزل خافض دی لکه څنګه چې زیات ته په مؤمنانو کې انشراح او نور په مؤمنانو کې انشراح نور زیات دی نو په دې کې رین او څه شي ظلمات دا زیات شو نو د دینه تعبیر شو په دې کې سره چې وایا مدهم فی طغیانهم یعمهون نو لہذا دا نسبت حقیقتا نه ده دا نسبت مجازا ده دا یو تعبیر دویم تعبیر او امکانا په دې سره به څه شي کوي بیا اغا دویم کوي په دې سره بیا زم تعویل دی کوي